ګوره دوی ثم الصلاة والسلام اولی د الله حمد وی او دویم اوس په پیغمبر باندې درود وی ځکه الله چې کلا د خپل پیغمبر ذکر کوي نو د خپل ذکر سره یو ځای کوي حدیث قدسی کې راځي لا اذکر الا ذکرت معیا به حقیقت حدیث ده زبا نه ذکر کیږم پیغمبر سره الله وعده کړې مګر تب امر سره ذکر کیږي نو دا علما په حدیث باندې څه کوي عمل کوي د الله د حمد نه پس د پیغمبر ذکر یو کو او په درود ویلو باندې اجر ده کنه حدیث کې راځي والصلاة ثم الصلاة بیا نزول د رحمت دی د صلات نسبت چې الله ته وشي په معنا د رحمت وي او چې ملائکه ته وشي نو په معنا د دعای او چې آدميين او انسانانو ته وشي نو په معنا د منځي او بني آدم مسکه صلا یصلون خو لغت کې دعا ته ویل کیږي والسلام سلام ستوي تاسو روزانه په یو بل سلامونه چوي معنا یې صدا معنا یې د امان ته چاته سلام علیکم پتا دې سلام او امان وي د الله د طرف نه سرمد معنا همیشه لکه څنګه چې قراءت د نافع دی تاسو په کې قالون شروع کړم دی قراءت د نافع یعنی قالون او ورش هغه څنګه یا ایها النبی او نو نبی معنا د مخبر په دغه معنا اے خبردار ورکو یا نبی د نبا ينبون د په معنا د ارتفاع سره نو معنا دا ده النبي مرفوع الرتبه عن الخلائق د نبی سو معنا غانې شو یو معنا دا ده خبر ورکون کې خو په کومه معنا چې النبي شي او دویمه معنا یې څه ده پور ته د ټولو نه په مرتبه کې نبی چاته ویل کیږي انسان ذکر حر عاقل دا یو انسان دی اوحی الیه چې الله ورته وحی کړی دی یو شریعت اگر که د تبلیغ حکم ورته نه دی شوی لکه خضر علی السلام پیغمبر دی خو دا تبلیغ حکم ورته نه وي چې فلاني قوم ته ورشه بس یو شریعت ورته الله نازل کړو په هغه عبادت باندې هغه لګیا دي او رسول چاته وای دام یو انساني مذکری عقل مندي ازادي د تم د الله د طرف نه وਹੀ کیږي په حکم ورته شوی چې بل تور سوا نو تاسو چې کم کسان پوهیږي دا نبوت عام شو د رسالت نه فكل رسول نبي ها ولا عكس نو بیا دی وی الهاشمی په پیغمبر باندې چې هاشمي دی، اې محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، د الله د حبیب په نیکونو کې دی، هغه ته نسبت کېږي. د الله د پیغمبر نسب تر عدنان پورې رسېدلی، هغې نه اخوا چې څوک نسبونه بیانوي که نه او آدم علیه السلام ته یې رسوي، کذب النسابون، دروغ یې ویلي، ځکه الله څه وایي قرآن کې؟ وقرونا بین ذلک کثیرا او لا يعلمهم الا الله دا سي قومونه ته باغی الله نه علاوه څوک نه پويږي ها ته څنګه وای چې ابن آدم الته ورس دا صحیح نه ده خاجی یو شعر در توام د پیغمبر ټول نسب پکې راجمه دي او دا بهر طالب په زور یادای سبا کوي شاهین شاهین یو کتاب دی د الله د پیغمبر د سبارک د سیرت بارک او قجوړ شو ان شاء الله دی به یو دوره کوم ها قرۃ الابصار من سیرت المصطفى المختار بشیرونو ناشنا کتاب دی هغه کې دا شعر دی امین حمزه میم نون حمزه میم نون معن میم او عین او الہنا ذکر تر دې ځې پورې دا څه شوی دی جمع شوی دی دې معنا کو خدا اذان وشي کنه الله أكبر الله أكبر او ميم مالک او نون نضر نضر کخ من کاف کنانه خا خزیمه میم مدرکه نن سبا خلق تپوسونه کوي وای پلانی صیب په کومه زمانه کی پیدا شوی او سویم تاریخ باندی دا پلانی کار شوی ها هغه کی دی زده کو که دی زده نکو ځواب پی نشته چا دا تپوس د چانو نکو چې پیغمبر نسب را لګو وایا دا د محبت سره تعلق ساتي ها نو دا تاسو د وبو بشان یاد کړئ میم مضر نون نزار او میم معد معد او عین عدنان پوښوي او الہنا زکن تر دې ځې پورې دا محفوظ کړه شوی دی دینا خو چې چا ویلي د سی وشتي دی ها الہنا زکن حفظ نو څنګه بشي محمد محمد بن عبد الله ابن شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كاب ابن لوي کخ من امن معن الهنا زکن اخر کې عدنان دا د نسل د اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام نه دی قطعا بغیر د خلاف نه په صحیح کې راغلی دی چې ان الله اصطفى کنانا من ولد اسماعیل الله کنانه د اسماعیل علیه السلام د بچو نه غوره کو، واصطفی قریشا من کنانه، الله قریش د کنانه نه غوره کړل، واصطفی من قریش بنی هاشم او غوره یې کړل د قریشو نه بنو هاشم، واصطفانی من بنی هاشم، زه یې د بنو هاشم نه غوره کړم، فانا من خیار من خیار. فانا من خيار من خيار زس شيم غوره د غورو نه او دم دا چې د الله د پیغمبر غونته شخصیت او دا غونته غوره انسان دا په مخ د زمکا نشتا دا شیرونه پورا کو چې بیا مقدمه ته ورسو کنه بیا بشي پنځه منټه لا شته موږ سره اوس موږ له لس منټه دی او موږ له پنځه منټه دی نو ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي العاشمي احمد په پیغمبر باندې چې نومې چې هاشمي د نومې احمد صلی الله علیه وسلم د احمدا کې دا الف د ضرورت شعری د وجنه د ورنه هغه کې به الف نشته وآله وصحبه الأعيان او دارنګه نزول د رحمت او سلام دی په چا په آل د پیغمبر الک آل د پیغمبر سوک دی سو کوئی آل د پیغمبر هغه دی موږ له سیدان وایو کنه آل د پیغمبر هغه دی چې بنو هاشم ته منسوبي چاته منسوبي دا د امام مالک رحم الله قول دی او امام شافعی رحم الله هغه وینا آل د پیغمبر چاته ویل کیږي بنو المطلب چغه ته منسوب یغه ته ویل کیږي ایا عالم د داغنوم د اصبغ اصبغ صاحب وای آل د پیغمبر هغه د چې لؤي ابن غالب ته منسوبي چاله منسوبي په آل د پیغمبر د الله نزول د رحمت وکړي پای د سلام وي وصحبه او په صحابه کرامو د پیغمبر صحابي چاته ویل کیږي ها یو کس وې دعا کوله موږ سره طالب وې دعا یې کوله یو دعا خو یو کچ الله را نه صحابي جوړ کی دای مرګور لوي سو خوراک راړو به کې خو خورای خورای خورای دعوت ته اخر کې یو دعا قرانو کې چې را صاحب شو دا په دعاګانو نه ده اسه بزان ستړی کې ها صحابي چاته ویل کېږي چې د الله د پیغمبر سره ملاو شوی اسلام وروړي او مرتد شوی بیانی په دې اسلام باندې د دنیا نه تلې کچرته مرتد شوی بیا اسلام وروړی او د الله پیغمبر قتل او یو ځل بیا بس صحابیت ختم شو صحیح شو حد الصحابي مسلم لا قر رسول ولو بلا روایت عنه وطول تعریف د صحابي څه دی چې پیغمبر سره ملاوي صحابي چاته وي پیغمبر سره ملاوي اسلام یې پر وړي په دې اسلام باندې وفات شوی صحیح ده وصحبه او صاحب جمع د څه ده صاحب ده قدم على صاحب اهل اللغه بوادنه او درود دي په چا باندې په قاري او په مقري باندې قاري چاته وي او مقري چاته وي قاري چاته ویل کیږي هر هغه سړی چې قران یاد کړي کل من حفظ کتاب الله په یاد باندې او لولیه سکای لولیه خود قاری د پارس شي دي قاری بیا په درې قسمه دی وګوره چې ته په کوم قسم کې راځي کني ځان له قاری نه وي ها او قاری خو زه مغه اوس سړی وي خزه ته وي چې نن به قاری راځي غره خوراکه مراکه تیار کا نو خزه خوراکه تیار کا او ارس برابر شو نو قاری چې برالو خوراک مراکه وکړو او بیا چې فارغ شو لاړو اخزه خاون لوي خو استاد خدای داسې داسې وکي اسی دی وی چې کاری دی خو جس خسیک سړی و ما کې خو دی وی نه چې کتای کاری را روان دی اخو یې خسې سړی و اسی دی بدنام کړو چې سره قاری دی نو تو ګوره چې په دې دریو قاریانو کې کم یوي قاری چاته وای چې قران یاد کړی خو قاری په درې قسمه دی مبتدئ یو ابتدائی قاری دی متوسط بل درمیانه قاری دی او بل هغه قاری دی چې هغه تسوی لکیږي القارئ المنتهی منتهی انتها تر رسیدل نو ابتدائی قاری چاته وای چې درې روایت ویلي جدا جدا یې استاد ته درې روایات تیر کړل دا قاری دی ټولو کې چوټا کاری درې روایات تاسو لا یوم نه دی ویلې دوه به نور وایي ښا بیا بزان قاری کو متوسط قاری چاته وای چې پینځو یا سلور روایات ویلي دا متوسط قاری دی او منتهی قاری دی لوي چې قراءات عشره ویلي خو من طریق طیبه ویلي سی ویلي من طریق شاطبیه نه طیبه چې په زرګونو څه شي دی پکې وجه دی پکې ها ځکه ابن مجاهد سے خویلی تاسو لمخ کی تیرو لا تغتروا بكل مقرئ اذا الناس على طبقات هر مقری باندې ور دوکن شي خلکو کی طبقی دي او مقری چاته وای مقری هغه چاته وای چې قراءات از دکلوس او د ده وس او طاقت شته چې ويم لولي او بل ته يې هم ښايي. په خبره پوه نه شوې؟ دا هم ده چې تا يې زده کړل او کور کې ناست يې، ته مقري نه يې، زده دې هم کړل، پوهېږې هم پرې، بل ته يې ښوولی هم شې، بيا ته مقري، بيا ته څه يې؟ خو دا ټول هر څه چې دې زده کړل، ښه ناست يې، د تعليم لپاره خلک درته راځي، نو قاري او مقري هغه دی چې تلقي کړي، اې! او تلقین کوي دا قاریم شو مقریم شو تلقی کړي د استادانو نه غسته یو تلقین کوي معنا بل تخی هذا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين